ويا قومي او ازما قوم مالي سوجد مالرا او تاسو لرا ادعوکم چې زرا بلم تاسو الن نجات خلاصیتا نجات طرف تا وتدعونني او تاسو ما بلای الى النار اور طرف تا تاسو د عمل نتیجه اور ته او زه چې درته کوم خبرې کوم نتیجه جنت نجات دی تدعونني تاسو بلای مال را غواړی له اکفر چې زه د د پاره چې کفر وکم انکار وکم بالله الله تعالی وا اشرک او شریک جوړ کړم به اغسر ما ليس لي به علم لیس له نشته دغه د پارا نشته دغه په وس کې دعوتن دعا قبل ول په دنیا په دنیا کې ولا فی الاخرته او نه په اخرت کې اس نشي قبل ولې اغل بلن حق نشتا دعوت هغه نه قبليږي وان مردنا او یقینا واپسی زمونږه نو زر دې چې یاد بکړې تاسو ما هغه خبره اقول چې زوایم لکم تاسو ته وا افوزو او سپارم امری خپل کار ال الله الله تا ان الله یقینا الله پاک بصیر لدن کې دې بالعباد د بندگان خپل حالت فوقاه الله نو بچ وساتلو دلرا الله پاک بچ وساتلو سیئاتی د بدو یعنی آثارنا ما مکرو چې چلونه دی هغه کړیو وحاق او راګیر کړلا به آل فرعون فرعونان لرا سوء العذاب ناکار عذاب سخت عذاب دعا وغواړی در رب خپل نه زمونږ د پاره یو خفف عنا چې آسان کړي سپک کړي زمونږ نه یومن یو ورځ من العذاب د عذابنا لغون د عذاب وران لري کی قالو بوي دوی اولم تکو ایا نو تاتی کوم راغلی تاسو ته رسولکم رسولان تاسو پیغمبران بالبینات فخکار دلیلونو سره په معجزو سره قالو او وای دو زخیان بلا ها بشک راغلیو ولین راغلیو قالو وای ما سګداران تدعو ان یقینا مونږه لننصر رسلنا مدد کو خامخا د رسولان خپلو سره والذین او آغ کسانو سره آمنو چی مومنان دی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې و یوم یقوم او پاغ ورځ چې پیش بشي او بدریږي اشهاد گواهان گواهان به پیش قیامت ډیر بد کور دی نا کار کور دی ولقد یقینا اتینا ورکړو موسی علی السلام تا الهدى هدایت واورثنا بنی اسرائیل الكتاب واورثنا اور میراث کې ورکړو معنا پاتې کړو مونږه بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو کې الکتاب کتاب یعنی تورات هدن په هدایت او ذکر او نصیحت لئول الالباب خالص عقل والو لرا عقل مند لرا فصبر نو صبر کوته ان وعد الله یقینا وعد د الله پاک لوز د الله پاک حق رشتیا دا یقینی دا واستغفر او بخنه غواړه ان الذين يقنا كسان يجادلون جګړه کوي په آیات الله آیتونو د الله تعالی کې الله په قدرت او د الله په توحید بغیر سلطان بغیر د دلیل نه عطا هم چې دوی تراغلی وي فاستعذ بالله نو پنای غواړه په الله تعالی سره ځان بچ الله تعالی سره انه یقینا الله پاک هو السمیع په هر څه باندې ای هو السمیع هر څه اوري البصیر هر څه ویني سيدخلون زرد داخل بشي جهنم دوزخ تا داخرین سلیلان بوی دوی اج ذلیل بی ذلیل دوزخ تا داخل شي الله الذي الله پاک هغه ذات دی جعل لكم چې جوړ کړی دا ګرځولې دا تاسو لره الليل شپه تیارا لتسكنوا فيه چې آرام کوي پاغي کې والنهار او ګرځولې دا جوړ کړي دا ورځ مبصرن رڼا والا چې تاسو یو بل ته ګوري ویني ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخا فضل والا دے خاوند فضل دے علی الناس په خلقو باندې ولکن لیکن اکثر الناس ډیر د خلقو نه لا یشکرون الله الذي الله تعالی غزاد دی جعل لكم الارض چې ګرځولې دا جوړ کړې د تاسو لارې سمکا قرارم د آرام د پارا والسما بناء اسمان چت جوړ کړ دې وصورکم او شکلونه درکړي تاسو ته فاحسن صورکم چې بندگی وکړم د هغه کسانو تدعون چې تاسو یې بلای من دون الله سوا د الله تعالی نه لما جاءني البينات هر کله چراغ لل ماتا اختار دلیلنا اختار معجزه من ربي د طرف د رب زمانہ و امرت او حکم کړي شوی د ماتا امر شوی دی ان اسلم لرب العالمین چې تابع اوسم رب د مخلوقات تا هو الذی الله پاک خاص اغزاد دی خلقکم من تراب چې پیدا کړی ای تاسو د خاورونه ثم من نطفه بیا د نطفه نه د ساس کی وبونه ثم من علقه بیا د ټوکړي دی ویني نه ثم یخرجکم بیا راو باسی تاسو طفلن واړه واړه مشمان او ساتي تاسو د پار د دې اجلم مسمى چې ورسه تاسو نیټه مقرره تا ولعلکم تعقلون او دې د پار چې تاسو د عقل نه کار واخلې سوچو کوي هو الذی خاص الله پاک هغه ذات دی یحیی چې ژوند کول کوي و یمیت عمر کول کوي فیزا قضا امرن نو کله چې اراده وکړي یو کار ثم فی النار بیا په پور کې یسجرون ورید کولی شي ورید پور کې په پخولی شي ثم بیا بقیل لهم ویلی شي دوی ته اینا ما کنتم کم زای دیا کسان چې تاسو تشریکو نه شریک ول د الله سره سشو تاسو مددګاران من دون الله سوا د الله تعالی نه قالو دوی بوي ضلوا رکشو عنا زمنا بل لم نكن ندو بلکې نو مونږه رابل لی من قبل د دنه مخکې شین اسی لرا منکر بشي په خپل کار اول اقرار کوي چې روک شورانه بیا انکار وکړي چې موږ څنګه درامدت کړي کذالکم دغه شانته یذل الله الکافرین دغه شانته به خطا کوي الله تعالی کافرانو لرا گمراه کوي کافرانو لرا ذالکم دا پدی بما کنتم سبب د دې چې تاسو وای تفرحون خوشحالي کولا مستی دلی بل ارض په ملک په دنیا کې بغیر الحق بغیر حق نه یعنی بغیر حق قانون د شریعت نه ګرځیدل به تاسو زائد اوسیدلو د لوی کونکو چې چا ځان ته ځان ویلو زائد شډر بد ځای شو فصبر نو ته صبر کوا ان وعد الله یقینا لوز الله تعالی وعده د الله تعالی حق حق د رښتیا دی فاما نرینک نو چرتا او خایو مونتا تا معنا یا و او خایو مونتا تا باز الذی باز اغه عذاب نعیدهم چې وعده کو مونږ د دوی سره او نتوفینک او یا به وفات کړو تا د عذاب نه مخ کې دی خلکو ته عذاب ورکول مخ کې تا دنیا نه بوزو وفات دي کو فإلینا یرجعون نو مونږ ته به دوی راګرځي مونږ ته به راګرځولي شرازي ولقد ارسلنا رسلا او یقینا لګلی دی مونږ رسولان من قبلک مخکستانا منهم بعضی د هغه د دوی نه یعنی پیغمبرانو نه من قصصنا علیکا هغه څوک دی چې بیان کړی دی مونږ پتا باندې ومنهم بعضی د رسولانو نه ملم نقصص علیک چې نه دی بیان کړي مونږ پتا باندې د باز انبیاء حالت نظر ته ویلې باز انبیاء حالت نظر ته ویلې وما کان لرسول او نشته په اختیار د یو رسول کې ان یاتی بیاات چې راوړي هیڅ معجزه الا مگر باذن الله په حکم د الله سره فاذا جاء پس هغه وخت راشي امر الله حکم د الله تعالی قضیه بالحق فیصله به وکړي شي په حق سره پرشتیا وخسر هنالک المبتلون اخکار شي تاوان بشي دغه وخت کې تاوان د باطل پرستو خلقو وخسر هنالک المبتلون اخکار بشي تاوان د په دې وخت کې د باطل پرستو مبتلون الله الذي الله تعالی غزاد دی جعل لكم الانعام ګرځولې دي یعنی پیدا کړی تاسو لپاره ساروی چارپای لترکو فیها د دې د پاره چې سوارلی کوي په بازي داغینا ومنها تاکلون او بازي داغینا تاسو خورئ ولکم او تاسو لره فیها په اغیب کې یعنی په چار پای په سارو کې منافع او پایدی دی ولتبلغوا او د دې لپاره چې ورسیږي علیها پاغ باندې سوالی باندې حاجتن خپل حاجت تا کینه یو زیت زی بوجه پیاشي وړي دلیلونو د الله تعالی نه تاسو انکار کوئ کم یو دلیل نه انکار کوئ افلم یسیرو آیا نو دوی نګرځي تل ارض پسمه کوي چې په ملک کې فینظرون چوغوري کیف کان چې سرنګ شو عاقبت الذین من قبلهم انجام دا کسانو چې دوی نه مخکیو کانو واغوی اکثر منهم ډیر د دوی نه او اشد قوتا او زیات په قوت کې و آثارن فل ارض او په نخو جوړولو سره په اسمکه کې فما اغنا انهم نو د په نکړو د دوی نه عذاب ما کانو یکسبون هغه کارونو چې دوی کول فلما جاءتهم نو هر کله چراوړو راغل دوی ته نه راوړو دوی ته رسولهم رسولانو دوی بالبينات اختار حکمنا اختار معجزه فرحون لوی وکړه دوی خوشاله شو مس شو بما عندهم پاغه علم چې د دوی سره او من العلم دې پوینا کم علم او پوی چې دوی سره پای خوشاله شو مس شو یا موږ پورا دې وحاق بهم او راګیر کړ دوی لرا ما کانو هغه سی چې وو دوی به هغه پوری یستازون توخی کولی سزا و تراغه فلما نو هر کلا راو چې دوی اولیدو باسنا عذاب زمونږه قالو ویل دوی آمنا بالله ایمان راوړ دې مونږ په الله تعالی باندې وحده په یو والد اغا یوازې مونږ الله پاک ومنلو وکفرنا او انکار کو مونږه بما كنا به داغ معبودانونا اغب الہونا چو مونږه مشرکین شریک کړو مو د الله سره هغه مونږ پرې د پاره انکار کو فلم یکو نو نه پنور کولا ونرسو نه پي فلم یکو نه دی ينفعهم چې نه پور کول دوی ته نه پنور کوي دوی ته ایمانهم ایمان راړلو د دی لما راو باسنا کم وخت چې ولیدلو دی عذاب زمونږه په وخت د عذاب توبه نه قبلېږي صرف د قوم د یونس علی السلام توبه قبول شوه سنت الله پشان دې طریقې د الله تعالی التي اغ طریقې قد خلت چې تیر شوې دي په عباده په بندگانو د الله تعالی کې وخسر هنالک الکافرون او تاوان اختار شو په دغه وخت کې د کافرانو وخسر تاوان یې کو هنالک په دغه وخت کې کافرون کافرانو